چې پلنواله د هغې د اسمانو د ځمکو عمر دی اعدت للمتقین دا مخکې نه تیار کړی شوی د پاره د متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء دا کسان دي چې خرج کوي خپل مالونه که په راحت کې وي او که په مصیبت کې وي والکاظمین الغیظ او خړون کې دي غصې لره والعافین عن الناس او معافی کون کې دي خلق ته والله يحب المحسنين او د الله محبتي د داسې نیکانو خلق سره والذین او کسانهم اذا فعلوا فاحشتن کلا چې کارو کې ډېر د بے حیاي او ظلموا انفسهم یا ظلم کی خپل ځانونو سره ذکر الله یقینا چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه واقعات فسیرو فی الارض پس ګرځه پس مکه کې فنظرو او ګوره په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت المکذبین چې بیا سرنګ شو انجام داغي خلکو چې دروژن کولې پیغمبران هذا بیان للناس دا قران بیان او تبلیغم دې لپاره د خلقو وهدن او به حدا هدایت هم دې او موعظه للمتقین او ډیر خیستا نصیحت او عبرت هم دې لپاره د متقینانو ولا تهنوا تاسو سستی مکوئ د الله په دین کې ولا تحزنوا او تاسو مغم جن کیږئ وانتم الاعلون او تاسو چته په نور خلق باندې ان کنتم مؤمنین په دې شرط کچری تاسو مؤمنان ان يمسسكم قرح کچره اورسه د تاسو ته زخم په وحد کې فقد مسل قوم قرح مثله نو رسیدلې دی قوم کافرانو ته زخم پشان د دی په بدر کې وتلک الايام او دار وزي دي د دنیا نداولها بین الناس بدلو را بدلو یې د خلقو په مینس کې وليعلم الله الذين آمنوا او چې ښکار کی او جدا کی الله کسان چې مؤمنان دي ويتخذ منکم شهدا او اخلی استاسو نه شهیدان په جنگ کې والله لا يحب الظالمين او الله داسې محبت نه ساتي ظالمانو سره وليمحص الله الذين آمنوا او دې لپاره چې خالص کې الله کسان چې مؤمنان دي پس د بدر نه چې ارزوم کوله د مرګ او د شهادت من قبل ان تلقوه ومخ کې مخ کې د ملاقات ستاسو نه د مرګ سره فقد رأيتموه نو یقینا تاسو اولید د مرګ لرا په حد کې وان تم تنظرون او تاسو کتون کی وما محمد الا رسول ان دې دا محمد صلی الله علیه وسلم بل سو مگر دا الله استاد قد خلت من قبله الرسل یقینا چې تللی دي د دنیا نه مخکې ډېر پیغمبران او ندی ممکن یو نفس لرا چې مرګ پراشي الا باذن الله مگر د الله په حکم سره کتابا مؤجلا لیکل شوی دی نیټه دار او من یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دې دنیا وکایم من نبیین او دا سه ډیر د پیغمبرانو نه او په دنیا کې قاتل معه چې جنگی دلی دی دی سره په مرګرتیا کې ربیون کثیر الله وعلى خلق ډیر فما وهنو نو پس نو سوس شوی لما اصابهم دا تکلیف د وجه نه چې رسیدل او دی ته په سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفو او نو کمزوري شوی وما استکانو او نو ملامت شوی دشمن ته والله يحب الصابرين په دې قوم کافرانو باندې فآتاهم الله ثواب الدنيا پس ورکړه الله دې ته هغه بدلا د دنیا هم چې عزت وحسن ثواب الاخره او غډیر خیسته اجر د اخرت هم والله يحب المحسنين واپس وکي تاسو لرا په پوندوس تاسو باندې د دین نه فتن قلبو خاسرین نو بغیر زې ډیر ذلیلہ بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو دوست دی ما لم ينزل به سلطانا هغه چې الله نه دی نازل کړي پاغي باندې سسند وما هم النار او زید دی اور دی و بئس مس الظالمین او ډیر بد دی زید او سیدو د دې ظالمانو خلقو ولقد صدقكم الله وعده او یقینا چې رښتیا کړه الله تاسو سره وعده خپل په وحد کې از تحسونهم باذنه چې تاسو قتلول دا کافران الله په حکم سره حتا اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزوري وکړه او تنازعتم فی الامر اختلاف او مکو په امر د امیر کې واسویتم من بعد ما اراکم او خلاف ورزی مکړه پس داغي چې الله او خو تاسو ته ما تحبون هغه فتحه چې تاسو سره محبت ساته منکم من یرید الدنیا بعضی ستاسو ناغسو کوچی اغی راده لرا د دنیا ومنکم من یرید الاخره او بعضی ستاسو ناغسو کوچی اغی راده لرلا د آخرت ثم صرفکم عنهم بیا تاسو واپس کړئ د دینه لیبتلیکم دا دې د پاره چې ازمیخ کې الله پتا سبحان دی ولقد عفا عنکم او یقینا معافی کړی دا الله تاسو ته دغه خطاې والله ذو فضل علی المؤمنین او لا ډیر لوی احسان کوونکې دی په مؤمنانو باندې باغی غنیمتونو چې تاسو نه پاتې شو ولا ما اصابکم او نه پاغي زحم چې تاسو ته ورسید والله خبير بما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ ثم انزل عليكم من بعد الغم پس داغینا نازل کړ الله په تاسو باندې پس د دغه ډیر غم نه امنتن بی غمی نعاسن چې هغه یو خوب یغشا طائفه منکم راګیره کړه یو ډل ستاسو نه چې مؤمنانو وطائفه او بل ډلوا د منافقانو دا منافقان وای هل لنا من الامر من شیء آیا شته دې زمونږ په لاس کې څه اختیار قل وتوای ان الامر كله لله چې بشک اختیار ټول د الله دی یخفونا فی انفسهم دی پټي په خپل زړونو کې ما لا يبدون لك هغه خبره چې هغه تا تنخ کار کوي هغه دادی یقولون وای دا منافقان لو کان لنا من الامر شیء کچره وې زمونږ سره د اختیار ناس شي ما قتلنا هاونا نبو قتل شي مونږه په دې وحد کې قل لو کنتم فی بیوتکم وای وتا کچری وې تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین كتب علیهم القتل نو بهر براوتی او هغه کسان چې لیکل شوی پاغي باندې قتل په وحد کې الی مزواجهم او چې خالص کې الله هغه چې تاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور او الله پويږي پراز د سینو باندې ان الذين تولوا منكم بشکا کسان جو ګرځي دل تاسو نه ته میدان یوم التقل جمعان باورز باندې چې مخامخ شوي دوه ډلې او حد کې انما استذلهم الشیطانو بشکا چې دوکه اور کړ دی له شیطان به بعض ما کسبوم په سبب د بعض هغه ګناه چې دی کړو ولقد عفا الله عنهم ويقينا چې الله معافي کړی د دې تا داغي ګنا ان الله غفور حليم بشک الله بخشش کوون کې هم دی او صبر کوون دی خپل بنديانو ته یا ایو الذین آمنو ایمان والو کله چې هغه با سفر کا او پزمکه کې او کانو غزن یا به جهاد کوونکی او مړ بشو لو کانو عندنا نو یې بده منافقانو کچری دي زمونږ سره وي ما ماتو نبمړ کېدو وما قتلوا او نبا وجل کېدو د دې عقیده نشته په الله باندې چې دا مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی الله دې ژوند کوي خلق او مړ کوي الله بما تعملون بصير الله تاسو په ټولو کارونو باندې خلیدون کې دی ولئن قتلتم فی سبیل الله اے خلقو که تاسو وجل شوي د الله په لار کې شهیدان شوي او متم یا مړ شوې په خپل مرګ لمغفرتم من الله خامخا ستاسو د پاره بخشش دی د الله د طرفنا ورحمت او رحمت ته خیر مما یجمعون چې دا ډیر بهتر دی دا غي مال نه چې خلق را جمع کوي ولئن متم او قتلتم که تاسو مړ شوه په خپل او یا وجل شوه د بل د لاس نه لا اله الله تحشرون خام خادی الله تبا تاسو جمع کړی شئ فبما رحمت من الله لنت لهم پس په سبب د یو خاص رحمت د الله سره اے پیغمبره ته دې ته ډیر نرم ښکار شوي ابخنه غواړه دې د پاره د الله نه وشاورهم فی الامر او مشوره کو دې سره په خاصو کارونو کې فاذا عزمت کله چې ته اراده وکړه د یو کار فتوکل علی الله بروسه کوا په الله باندې ان الله يحب المتوکلین بشکا چې الله محبت ساتي د داسې توکل کوونکو سره ان ينصركم الله کچر الله تاسو سره مدد کوي فلا غالب لكم نشي زور اور کې دې پتا سبحان دې سوک وَيَخْذُلْكُمْ او کتا سره مدد نکي فمن ذا الذي ينصركم من بعده نو څوک دی هغه ذات چې امدادو کی تاسو سره پست دینا على الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان وما كان لنبي او نه دی شان د یو پیغمبر ان یغل چې هغه خیانت کی په مال غنیمت کې ومن یغل هغه چا چې خیانت کو یاتی بما غل نورا باوړي هغه شی چې پټکړې دی د غنیمت نه یوم القیامت پرز د قیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پرور کړی شي هر نفس ته بدل دا غي عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او دې سره به په فیصله کې ظلم نشي کېدی افمن اتبع رضوان الله آیا هغه بنده چې روان دی د الله پر رضا پسې کمن با بسخط من الله دې برابر دې داغه چا سره چې غرا ګر شوی د الله په غضب کې او مأواو جهنم او زید دو جهنم دی او بیس المسویر ډیر ناکار زید راتلو دی هم درجات عند الله د دې لپاره مرتبه دي د الله سره والله بصیر بما يعملون الله خلیدن کې په عملونو چې دی کوي لقد من الله على المؤمنين یقینا چې احسان کړی دی الله په دې مؤمنانو باندې اذ باس فیهم رسولا من انفسهم هغه دا دی چې را لېګلې دی په دې کې یو پیغمبر د دې د جنس نه چې انسان دی